د الانفال مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده پنځه اویا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دیارلسم آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی دا ځکه چې دې خلکو له الله او د هغه له پیغمبر سره مقابله کړې ده او څوک چې له الله او د هغه له رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختۍ سره هغه نیسي ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار نو حقیقت دا دی چې تاسې هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی ووژل او تا ونه ویشتلې بلکې الله وویشتلې او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان له یوې ډېرې ښې ازموینې څخه په بري سره تېر کړي په باوري توګه الله اورېدونکی او پوهېدونکی دی دی کافرانو ته ووایه که تاسې فیصله غوښتله نو دا ده فیصله مو مخې ته راغله اوس که منع شئ نو همدا ستاسې لپاره ډېره ښه ده او که بیا وګرځئ او همغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو او ستاسې ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسې په درد به و نه شي خوړلی الله د مؤمنانو ملګری دی. که الله دا ګڼلې وای چې په دوی کې یو څه ښه توب هم شته نو ارو مرو به یې دوی ته د اورېدو وس ورکړی و، خو له ښه توب نه پرته که یې دوی اورولي وای نو په بې اعتنایۍ سره یې ورڅخه مخ اړاوه. يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ای ایمان راوړونکو! د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایئ، چې کله پیغمبر تاسې ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بښونکی دی او وپوهېږئ چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځ حایل دی او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړای شئ. او له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړي توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نه شي چې په تاسې کې چا ګناه کړې وي او وپوهېږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذکروا اذ هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ وئ، په ځمکه کې تاسې کمزوري ګڼل کېدئ، تاسې وېرېدلئ چې خلک مو له منځه یونسي، بیا الله تاسې ته د پناه ځای برابر کړ، په خپله مرسته یې ستاسې مټ قوي کړ او ښه روزي یې در ورسوله، ښايي چې تاسې شکر ویستونکي اوسئ. هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف دسیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي. هغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاوه او الله تر ټولو ډېر ښه تدبیر کوونکی دی. ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون خو اوس به ولی هغه ور باندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لار بندوي په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي اولئک هم الخاسرون کومو خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي خو په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي بیا به هغوی مغلوب وي بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي تر څو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بېله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډېری یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ای پیغمبره د کافرانو ته وایي چې که اوس هم را واوړي نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تیرېدنه وشي خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي د الانفال مبارکه سوره چي د قرآن عظيم الشان اتمه سوره ده په مدينې منورې کي را نازله شوې ده، پنځه اویا مبارک آياتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه يې له نهه دېرشم آيت څخه اورئ. وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة او تاسې ته دې معلومه وي چې د ولجې څه مال چې تاسې په لاس راوړی دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه د پیغمبر او د خپلو خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده که تاسې په الله او په هغه شی باندې ایمان راوړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ مونږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو هغه وخت در په زړه کړئ چې تاسې د ناو په دې غاړه کې وئ او هغوی په هغه بله غاړه کې دېره شوي وو او کاروان له تاسې نه لاندې د ساحل خوا ته و، که چېرته له مخکې نه ستاسې او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای، نو تاسې به ارومرو په دې وخت کې څنګ کړی وای؟ هر څه چې وشول هغه د دې لپاره وو چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې وه هغه منځ ته راشي ترڅو هلاکیدونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کیدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي او ای پیغمبره! هغه وخت در په زړه کړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم در وښودل، که چېرته یې د هغوی شمېر تا ته زیات در ښودلی وای، نو تاسې به ارومرو خپل همت بایللی و او د جنګ په باب به مو شخړه پیل کړې وه، خو الله تاسې له دې نه وژغورلی، په یقیني ډول هغه آن د سینو پر راز پوهېږي. او یاد کړئ چې کله د نښتې په وخت کې خدای ستاسې په نظر دښمنان لږ راوستل او د هغوی په نظر یې تاسې لږ وروستلی تر څو کوم کار چې کېدونکی و الله هغه وکړي په پای کې ټولې چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي. او په خپلو منځو کې شخړه مه کوئ که نه نو په تاسې کې به کمزوري پیدا شي برم یعنې د مقاومت توان به مو لاړ شي له زغم نه کار واخلئ په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط او تاسو د هغو خلکو غوندې مکیږئ چې له خپل کورونو څخه په ویاړ او افتخار سره او خلکو ته د خودنې لپاره راووتل او کړنلاره دا ده چې خلک د الله له لارې څخه منع کوي هغوی چې څه کوي د خدای له مؤاخذې نه دي باندې نه دي لږ غوندې هغه وخت در په زړه کړه چې شیطان د دې خلکو په نظر کې د دې خلکو کړه وړه ښایسته برېښولي وو او دوی ته یې ویلي وو چې نن پر تاسې باندې څوک نه شي برلاس کېدای او دا چې زه به له تاسې سره یم خو کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو هغه په پوندو په شا تاو شو او وی ویل چې زه ستاسې له ملګرتیا نه بیزار یم زه هغه څه وینم چې تاسې نه وینئ کله چې منافقانو او ټولو هغه خلکو چې زړونه یې په ناروغي اخته دي ویل چې دا خلک خو د دوی دین سودایي او لیونیان کړي دي په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي نو په باوري ډول الله زیات برلاسی او حکمت والا دی له هغو سره دا معامله په همغه شان وشوه لکه څنګه چې له فرعونیانو او له هغو نه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله د آیتونو له منلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول الله قوي او سخت سزا ورکوونکی دی دا د الله د دې عادت سره سم وشول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته یې ور په برخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپله کړنلاره او کړنچاره نه وي بدله کړي الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی كدأب آل فرعون والذين من قبلهم په یقیني توګه د الله په نزد په ځمکه باندې خوځېدونکي مخلوق کې تر ټولو بدتره هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي بیا په هیڅ ډول د هغه منلو ته حاضر نه دي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون نو که دا خلک تا ته په جګړه کې په لاس درشي نو داسې څه ورسره وکړه چې له هغو وروسته چې نور څوک د دغه راز کړنچارې غوره کوونکي وي هغوی حواس بایلي هیله ده چې د وعدې ماتوونکو له دې عاقبت څخه هغوی درس واخلي. او که چېرته د کوم قوم له خیانت نه ستا وېره وي، نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه، دا یقیني ده چې الله خاینان نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. انه هو السميع العليم او ای پیغمبره که دښمن د روغې جوړې یعنې اشتۍ خواته میلان ولري نو ته هم د هغې لپاره تیار اوسه او پر الله باندې توکل وکړه په یقیني ډول هماغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی او که هغه د غولونې نیت ولري نو ستا لپاره الله کافي دی، همغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ او د مؤمنانو زړونه یې یو له بل سره ولګول، که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای نو د دې خلکو په زړونو کې دې خپلمنځي مینه نه شوای اچولای. خو الله دی چې د دوی زړونه یې سره ولګول، په یقیني توګه هغه ډېر زورور او د حکمت خاوند دی. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافي دی نو هغوی به په دو سوو باندې برلاسي شي او که سل تنه داسي وي نو د حق د منکرانو په زرو تنو باندې به برلاسي شي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې پوهه نه لري. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ښه نو اوس الله ستاسې پېټی سپک کړ او هغه ته معلومه شوه چې اوس په تاسې کې کمزوري ده، نو که له تاسې نه سل تنه صابران وي نو هغوی به په دوو سوو باندې او که زر تنه داسې وي نو په دوه زرو باندې به د الله په حکم برلاسي شي او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي. له هیڅ پیغمبر سره دا نه ښایي چې له هغه سره جنګي اسیران وي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په ښه شان وټکوي تاسې د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی او الله برلاسی او د حکمت خاوند دی والله غفور رحیم ای پیغمبره هغه بندیانو ته چې ستاسو په لاس کې دی وایي چې که الله ته معلومه وای چې ستاسو په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسو ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسو څخه اخیستل شوي دي او ستاسو خطاوې به وبخي الله بخونکی او رحم کوونکی دی وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ خو که هغوی له تا سره د خیانت اراده لري نو له دې نه مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی لکه چې د همغه کار سزا الله هغو ته ورکړه چې هغوی ستا لاسته راغلي دي والله بما تعملون بصير کوم خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګیدل او کوم خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره مرسته وکړه همغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنی مرستن دوی دي پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړای دی خو هجرت نه دی کړی نو له هغو سره ستاسې کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی. هو که هغوی د دین په باب له تاسې نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسې باندې فرض دي خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسې تړون وي. تاسې چې څه کوئ الله هغه ویني. کوم کسان چې له حقه منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي، که تاسې دا و نه کړئ، یعنې له یو بل سره خپل پیوستون و نه ساتئ، نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد را ولاړ وي. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم کوم خلکو چې ایمان راوړ او د الله په لار کې کور کلی پریخود او جهاد وکړ او کوم خلکو چې پناه ورکړه او مرسته وکړه او مغوی ریښتینی مؤمنان دي د هغو لپاره د ګناهونو بخنه او ډیره ښه روزي ده او کومو کسانو چې وروسته ایمان راوړ او بیا یې هجرت وکړ او له تاسې سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تاسې څخه دي خو د الله په کتاب کې د وینې خپلوان د میراث د وړلو له نظره یو د بل زیات حقدار دي په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي نو تاسې د ځمکې پر سر څلور میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسې د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين د الله او د هغه د رسول له لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي اوس که تاسو توبه وباسئ نو همدا ستاسو لپاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې تاسو د الله بې وسې کوونکي نه یاست او ای پیغمبره منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسې تړونونه کړي دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسې سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسې په خلاف د چا ملاتړ کړی دی نو له داسې خلکو سره تاسې هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوشې یې کړئ، الله بښونکی او رحم کوونکی دی. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغه د هغه د امن تر ځایه ورسوه دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی د مشان نهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، یو سل او نهه ویشت مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له اووم آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون او که دوی له وعده کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حمله کول شروع کړي نو د کفر له علم بردارانو سره وجنګیږي ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د توري په زور هغوی راوګرځي ایا تاسې ولې له داسې خلکو سره ونه جنګېږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د وېستلو قصد کړی و او همغوی لومړی په تیري لاس پوري کوونکي وو؟ ایا تاسې له هغو نه وېرېږئ؟ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه ووېرېږئ که تاسې مؤمنان یئ. والله علیم حکیم له هغو سره وجنګیږي الله به ستاسو په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې به ستاسو مرسته وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایست کړي او چاته چې خوښ شي د توبې توفیق به هم ورکړي والله خبير بما تعملون آیا تاسو دا غنلې ده چې هم داسې به پری خودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دی لیدلی چې له تاسو نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لار کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته څوک صمیمي دوست و نه نیو دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپل د کفر شاهدی وهي د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغو د تل لپاره استوګنه ده د الله د مسجدونو ودانوونکي یعنې مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کېدای شي چې الله او د آخرت ورځ ومني او لمونځ قایم کړي، زکات ورکړي او له الله نه پرته له بل هیچا څخه ونه وېرېږي. له همغوی څخه دا توقع ده چې په سمه لاره باندې ولاړ شي. د الله په وړاندې خو د همغو خلکو درجه لوړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پریښود او په سر او مال جهاد وکړ همغوی بریالي دي يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ای پیغمبره ووایه چې که ستاسې پلرونه، ستاسې زمن، ستاسې ورونه، ستاسې میرمنې، ستاسې خپل خپلوان، ستاسې هغه مالونه چې تاسې یې ګټلي دي، ستاسې هغه تجارت چې د هغه په ورانیدو اندیښمن کیږئ او ستاسې د خوښۍ کورونه تاسې ته له الله او د هغه له پیغمبر او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي، او اوس د حنین د غزا په ورځ به تاسې د هغه ملاتړ لیدلی وي. په دې ورځ تاسې د خپل شمېر په زیاتوالي غروئ، خو هغه ستاسې هیڅ په کار رانغی او ځمکه له خپل پراخوالي سره سره پر تاسې تنګه شوه او تاسې شا واړوله او وتښتېدئ. بیا الله خپله ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازله کړه او هغه لښکر یې راکوز کړ چې تاسې نه لید او د حق منکرانو ته یې سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حقه منکر شي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم بیا به تاسو دا هم لیدلی وی چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربخي الله بخونکی او رحم کوونکی دی ان الله علیم حکیم اے مؤمنانو مشرکان ناولی دي نو له سږ کال نه وروسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نشي او که تاسې له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لرې نه ده چې که الله وغواړي نو تاسې به په خپل فضل سره شتمن کړي الله په هر څه پوه د حکمت څښتن دی او حق دین خپل دین نه ګرځوي له هغو سره وجنګیږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړه او خوار شي د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان نهمه سوره ده په مدینې مبارکې کې را نازله شوې ده یو سلو نه ویشت آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دېرشم آیت څخه اورئ یهودیان وایي چې عزیر د الله زوی دی، عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی. دا بې حقیقته خبرې دي چې هغوی یې له خپلو خولو څخه راباسي. د هغو خلکو سره د سیالۍ لپاره چې له دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو. دوی خدای ووهل، دوی له کومې خوا غولېږي؟ دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته خپل اربابان نیولي دي او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیچا د بندګۍ کولو حکم نه و ورکړ شوی هغه چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی کوي اې مؤمنانو! د دې اهل کتابو د زیاترو علماوو او روحانینو حال دا دی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي. او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لاره کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. یوه ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړای شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانې وداغل شي دا د هغه خزانه چې تاسو د خپل ځانونو لپاره غونډه کړې و واخلې اوس د خپل زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکي حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله آسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه دولس دي او له هغو نه څلور میاشتې حرامې دي همدا سم صحیح قانون دی نو په دې څلورو میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مکوي او له مشرکانو سره ټول یو موټی شي وجنګيږي لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسو سره جنګيږي نس ئې يعني د حرامو مياشتو وروسته اچول خو په کفر کي يو بل زيات کافرانه حرکت دئ چي په هغه سره دا کافران په ګمراهۍ کي غورځول کيږي په يو کال کي يوه مياشت حلالوي او په يو بل کال کي هغه حراموي تر څو چي هم د الله د حرامو کړای شوو مياشتو شمير پوره کړي او د الله حرام کړای شوي هم حلال کړي. والله عزیز حکیم که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته و نکړه نو هیڅ پروا نشته الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ویستلی و چې کله هغه صرف د دوو نفرو دوهم و کله چې هغوی دواړه په سمڅه کې و کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې مخه فکیږه الله له موږ سره دی په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډینه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او همغه د الله وینا خو لوړه ده الله زورور او پوه د حکمت خاوند دی ووځئ که سپک باره یئ که درانه او د الله په لار کې په خپلو مالونو او په خپلو سرونو سره جهاد وکړئ، دا ستاسې لپاره ډېره ښه ده که تاسې پوهېږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ای پیغمبره که ګټه به کړه او الله سره اتلای او سفر آسان وای نو هغه یارو مرو په تا په ستلو ته چمتو کیدل مګر په هغه باندې خود دا لار ډیره ستومانه ونکې شوه که په رښتیا سره هغوی د وتلو اراده درلودلای، نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولی وای، خو د هغو پاڅون له سره د الله خوښ نه و، ځکه خو یې هغوی سست کړل او وویل شول چې کینئ له ناستو سره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة له دې نه مخکې هم دوی د فتنې راپورته کولو هلې ځلې کړې دي او ستا د ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړي دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاو ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا فی الفتنة سقطوا وان جهنم لمحیطة بالکافرین له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ما ته رسخت راکړه او ما په فتنه کې ما اچوه واوره په فتنه کې خو دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران رایسار کړي دي او مونږ چې ستاسو په باب کوم شیته سترګې په لار یو هغه دا دی چې الله په خپل تاسو ته سزا درکوي یا یې زمونږ په لاسونو درکوي خنو او تاسو هم انتظار وکړئ او مونږ هم له تاسو سره منتظر یو ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون د هغو د ورکړای شو مالونو د نه قبلېدو دلیل لدی پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي لمانځه ته چې راځي نو زړه نازړه راځي د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مه غولیږه. الله خو دا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی ومري هم نو له حق نه د منکرتوب په حالت کې ومري. څه ښه به وو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړي وو په هغه باندې خوشاله وای او ویلي یې وای چې الله زمونږ لپاره کافي دی، هغه به په خپل فضل سره مونږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر مونږ باندې پیرزوینه وکړي، مونږ د الله په لوري سترګې نیولي دي. له دوی نه ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر ځوروي او وايي چې دا سړی ټول غوږونه دي یعنې هره خبره اوري او اعتبار پرې کوي ووایه هغه ستاسې د ښېګڼې لپاره داسې دی په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي او له تاسې نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی ذلک الخزی العظیم آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې له الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي دا ډیره لویه رسوایی ده دا منافقان ویریږي چې چیرته په مسلمانانو باندې کومه داسې سوره نازله نشي چې د هغو د زړونو راز را برملا کړي ای پیغمبره دوی ته ووایه وکوئ نورې مسخرې الله د هغه را برڅیرونکی دی چې تاسې له برڅیره کېدو څخه ویریږئ که له دوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسې څه خبرې کولې، نو سمدلاسه به ووايي چې موږ خو ټوکې، مسخرې او ساعتېري کوله. دوی ته ووایه، ایا ستاسې مسخرې، ساعتېري له الله او د هغه له آیاتونو او د هغه له پیغمبر سره وو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. منافقان نارینه او منافقانې ښځې ټول یو د بل په څیر دي، په بدۍ امر کوي او له نیکۍ نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټی کړی ساتي، دوی الله هېر کړ نو الله هم هغوی هېر کړل، په یقیني ډول دا، منافقان، هم دوی فاسقان دي. د دې منافقانو نارینه وو او ښځو او د کافرانو لپاره الله د دوزخ اور وعده کړې ده چې په هغه کې هغوی تل اوسیږي همغه د دوی لپاره مناسب دی پر هغو باندې د الله نفرین دی او د هغو لپاره نه ختمېدونکی عذاب دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی